په دې جنوب اور ګاډو نو فساد ور ګاډو دا د تلاوت نه ممنوع دي تلاوت دې نه کو لقوله صلى الله عليه وسلم نبي سم بروچ لا تقرأ الحيض والجنوب شيء من القرآن نبي زوتوي حيضا ودرنگ جنوب اثر شاهد القرآن پاک نبي ناتروي تلاوت دې نه کو البته که چیرې داسې کنه د قرآن پاک آیاتو چې په دعا مشتمل وو دعا و په شکنه او د دعا په قصد کې تیرولو به دا تیرول شي د قرآنیت په نیت نه چې دا قرآن پاک الفاظ دي قرآن پاک سورات ته یا یاد ته کنه دعا په نیت تیرول شي ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخره حسنا قرآن پاک یاد ته کنه خدای کن دو په طریقه تیروي رب اغفر لي والوالدي کنه یا ربنا ظلمنا نفوسنا امام مالک سوي چې حیزا تلاوت کړل شي ځکه چې حیز خو ممتد ده د خو په ویژدې غوندې وي څلوېر پنځه ورې زاوي شپې زاوي کنه حیزا چې قرآن پاک نه تروي او دنه باندې چې د خیر نه به محروم شول په خلاف ته جنوب نه جنوب خو چې په غوځه شي کنه خو لور د چې لوسی نه ولم به کنه هغه ویلې په ویژدې مې ورې تروي کنه نه هغه باندې کنه خیر دغه یواده کا بندشتا کنه هغه به ول فور نه ولم به خیزا خو کله په لمو کې باندې چار نه کوي چې پر خیز منقطع نه وي مش دا حدیث مبارک په دبن حجت به لیکا چې لا تکر الحیز والجنوب شیء من القرآن خیزا کنه په دې سره وغلی دو ووا به اطلاق یتناول مدن آیاته او دا حدیث مبارک په اعتبار د خپل اطلاق سره ور شامل دا مدن د آیات ته پیات نه چې کامی اتا ور شامل ده چې ابا نه تروي ځکه چې په آیات ناکامي به دا قرآن پاک نه ده آیات نه چې کامي کنه دا عرفن قرآن پاک نه ده کنه اگر که حقیقتا دا خو عرفن په عرف ته کنه قرآن پاک نشي ویته ویلا چې په آیات ناکامي و په دې ذکر میزانه پر وکړي چې په آیات ناکامي په دې سره مینه صحیح کېږي او مش کنه دا دې که حقیقت ته کتلې دي کنه دوته شيء من القرآن هيڅ فائدة قرآن پاک نه بنتروي کنه اګه آیات وی کته کنه هاي کتن دا قرآن پاک ته د عرف ته کتلی دي وليس لهم مس مسخفا او نه دی راوې د خلک ته که حیزادو که جنوب دا که فسادو مس المسخف مذهب ته لوس ور لګول دا غنی ته جیز وليس لهم مس المسخف نه دی راوې د پر مس ولوس ور لګول د مسخف ته مذهب نه قرآن پاک مراد ده کنه هغه کاغذ چې قرآن پاک پکې لیکلی وي هغه ته مصحف ته ویل شي دې ته به دې لوس نه ورلګوي که نه حتی چې وزیر ته به نه ورلګوي یا که نه خالي پوړي د وزیر و دې که نه قرآن پاک پوړي خالي پوړي یا وي زنا شکل د خای پک نمینه وی زنا کنا چې خلی پوری وی نه رسه معلومات دی په شکل صورت نمینه دی په شکل فهرست دی په شکل دا ټول کله مصحب بل شي دې ته بلوس نه ور لګوي الا بغلافه مگر د خپل کنه خط سره ور لګول شي د هیز مرجه دا کنه مصحف ته دی کنه الا بغلافه مگر د غلاف ته مصحف سره اکا سره وتلا چې د مصحف په شردل شي کنه کپاغه شی وو بیا کنه خلاص ور لګول شي ځکه چې حیل له دې کام نو ته غلاف حیل او شو ولا اخذ درهم من فيه صرف من القران او نه دی راو دی ته وکړه وخصل دی پی چې پاشه سرت ته کنه پاک لیکل وی مخه به بچیونه په دری پی باندې کنه د کنه پاک صورت نه لیکل په چا به کول حواله لیکلی او په چا به بل کنه لا اله الا سبحانك انك دا یتیره په لیکلی وی لکه دوته پاکستان کې کنه په یواری پی باندې کنه کلمه لیکلی و هذه الحق پوښتنه څه کنه څه کنه کلمه په لیکلی و اخو بجهمي اجزاي کنه کاغه او وزر يدي کنه او کا خاص خالي پوني دي پښه او کا سپين زوي دا غونه ته بلوس نه لګي به وداسه او يو کنه کا حال دا چې پابو دي آياتونه لیکلي دي فاتحه په لیکلي دو یا تخت دو کنه یا بورد ده بیا هغه دي سپين زوي ته لوس لګول شي چې کنه کیم دي کا په لیکل انده دا مصحف نه دا کنه کیم دي کا چې دا آيات نه په لیکل به ایت لوس لګول شي کا په جنبات سره کا به وداسه ای ته به نه ورلګوي چې کوم کنه او کنه پاک آیات په لیکل دا د کوم ملاحظات ذکر په د خشیا باندې چې هدايه ملو هدايه مذکور حکم د پر دلیل حدیث پیش کړو وليس له مسل مصحف کنه الا بغلافه چې لا يمس القرآن الا طاهر حالانکه آیات اشتا کنه پاک کنه کنه پاک کنه آیات ایا ته روغلا دا چې نار ملي میږي کنه انه لقران کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون لوس نه ورګي مګر پوک خان لوس لګوي کنه هدې ملو غیات پرېښلو ان عدل وکړو کنه حدیث یې مخته کړو پابو دي دلیل ونیولو حالانکه کنه کوه پاک آیات کنه اکلاک تا په چار بچا غیات یې پښکړه وای او چې آیات ذکر کو پښ چا محتمل ده هغه لوح محفوظ کې چې لوس نه وي لګي مګر فوق مخلوقات لوس وي لګوي کنه بلا يمس المتطهرون چې د کتاب مقنون د پر صفات شي بیان لوح محفوظ مراد ده کنه پاک نه مراد بدا غ نس نشو کنه په مقصود شي مخ کنه پاک شي کا چې ته بلوس نه وي لګوي کنه او دا احتمال شته په شي چې قران کریم د پر صفات انه القران کریم فی کتاب مقنون و دا قرآن کریم دا ایک چیتا لس نمی لگئی مگر پوک خلق لس لگوی بے بے داغا کنا پا مراد بودی دال شی چکی مکی مانا دو پا بودی بے دال شی چی قرآن پرین پر صفت شی خو چونکه په احتمال سره چې کتاب مکنون دی پر صفات وي کنه چې له لوحه محفوظ مراد ده اذا جاء الاحتمال بطل استدلال کنه نه هغه نس نه ده کنه په دې مراد سره کنه چې دوته د آیات نه خالص امر ده کله قرآن پاک نه مراد ده خو ځنه عالمون فرمایي چې دا کنه دا یاد نه ثابتېږي کنه کدا کدا مکرون د پر صفات سیا انه القران کریم فی کتاب مکنون دا په لوح محفوظ شوی دا هغه لوح محفوظ کې چې لوس نه لګي مګر کنه متطهرون هغه فرشته کې چې هغه څوک فرشته دي کنه ا مقربین فرشته کنه هغه لوس لګول شي بس کلوس نه لګوي خدا دې مل اعلی ولکن قرآن پاک دغه په دې عالم استفلا څه دا قرآن پاک ته هغه قرآن پاک ته چې کوم په دې عالم بلا شو ده کنه چې تا کنه بل څه کلوس نه لګي مګر کوک مخلوقات نو څه لګي کنه درګه په دې عالم استفلی شي چې کوم قرآن پاک ته هغه قرآن پاک ته دا به به پوک نه مسوا بس کلوس نه لګي کنه دا هغه دلیل کې دلا شي ثم الحدث والجنابه حلل يده خلط الفمه دول حدث او جنابات او داخله ته ورګار ده ولا به د سی خله ته نو ورګار ده کنه په ولا به سر کنه خله نو مر دوړه دی وجه نه په د سی کنه د خله می دل پار نه دی فیفترکانی فی حکم الکرات دی وجه نه سره بیل شو که په حکم د کرات چې جنوب کرات چې کوي د کچه ژبه مر دوړه دو کنه به وداسه دو او مخدس کنه اکرات نه ځکه چې ژبه په کډو اند به وداسه خدا سول په ور دی کنه چې ولا به د سی غټه به د سی کنه په اعتبار د بدن سره دا متجزی نه دو مخاطر راشي دو کنه کولا به د سی وا ټول سرات مردود شي دا جزی نه کوي چې نیم کنه مردود نیم مردود یې سار مردود دا و د مخ مردود شو فریم مردود شو کنه او دې را پوکې کنه دا په کنه ثبوتن او زوالن ته جزی نه کوي چې درسیا په ټوله درسي او چې د رسیا په ټاک به د رسی کنه ا دې وجه دا په وړاندې او د سره چې کوم به وداسې وي کنه ا چا وداسې نشته کنه هغه به د مټا کو کله کله پاک ته ور لګوي و د وین باندې ور لګوي کنه دا شو د خټه د شي ور لګولا ځکه چې کنه به وداسه ده حالانکه دا غبیش په دوسه شي مینځي نه مټ نه مینځي کنه خټه ورنه نه مینځي او ور لګولا نشي به د سیو ته جزینه کبل یو کنه په اعتبار ده کنه خل سره بدن ته دواره ټول بدن ته ورسی کنه البته دا ګوشه خبره ده چې په دوسه شي کنه دغه تخفیف شو ده پورې شي پیزو را کېږي چې ټول بدن نه ویل مزي کنه اکتفا په هزار باب ده شوې ده کنه خلی مخ میزه لوسیده میزه پښې میزه سر مسکا دا طرفی ده میزه سلوې طرفی ده کنه لاسه چې ټول بدن دې میزه نه وي بیا خو کنه مردود ټول سی راته په وړا به د سیشه بیا په چار دو کنه خط یې کنه په د خلو په دا کنه کرات نه شوی کنه ځکه چې مردوړه د خلو خو لکه چې لوس مټ نشي ورلګه ولا کنه پاک ته په چار دو کنه چې تلاوت نه شو کړی بیا په ژبه باندې اې دا پر جواب دا کنه چې ټیک ته ولا به د سیا ټول بدن ته ورسی هټه به سیا ټول بدن ته ورسی په لرې کولې شي فرته چې په دوسه شي مثره تخفیف شو ده کنه اکتفا شوی دی په هزار بها باندې دا تخفیف تا او دا رخصت تا کنه خو دی ورې به د سي ولا حلول هغه ناقص حلول ده هغه حلول تام نه ده و د غاټې به د سي ولا حلول هغه تام ده ا دې وجه ده کنه هر جز به منځه کنه یو ځبانه پر دې کنه هر وشته مشته لوند جنابات ده کنه اکا دا خلول و آگا دین دے بو دسی اها تام دا پیرادا دیر دا کنا یو جزا به دا پوتی ندا ایده وجه دا کنا پر جبا بیانه تیراوی نبه لوس ور لگوی نبه کنا پساور لگوی کنا او دی وڑے بو دسی ولا خلول ستا تول بدن تا خلول تام ندا کنا انا کیسا دا ایده وجه دا کنا پر خلی تیراولا شه او سترگه کنا دواره دا باج دی هغه کې به د سینه سترګې باچتي او د وړې به د سینه سترګې باچتي دی ونه قرآن پاک په قتل شو په جنابات شا کنه اې دی وجه د په غسل شې دی کنه د په غسل شې به سترګې مې دي او نه په د سې سترګې مې دل شا کنه ځکه چې سترګې نه بردړېږي کنه وغلاف ما يكون متجافيا عنه غلاف د قرآن پاک پاګه شې لوسه لګول شي اکا سړه و تلای غلاف نو سم مراد دا غلافینه دوانه مرادي یو هغه تلا دو چې د وزیر سره ګډله وي وزیر که نه یې سره بلکل متصل وي دا وزیر وي وچې وي که نه زنه سه سرمن پر وګړي زنه که نه کپړا به وګړي او یا که نه که سره که چې دا وکړل شي او که نه دستل شي و چې وغلاف ما یکون متجافیا نه نه غلاف ته قرآن پاک هغه دا چې وینا وریا وي د قرآن پاک نه منفصل وي دونه ما هو متصل به نه هغه چې پر ګډله ده کل جلد المشرز لکه سرمن چې پرې ګنډلې وي کنه هو صحیح ده خبره صحیح ده چا ویلي دي کنه چې هغه پرې ګنډلې وي کنه آیا خلاف ته به پاسه لوسر لګول شي صحیح خبره ده دوی چې پرې ګنډلې وي کنه که سرمن وي او که خط وي دا دې کنه د قرآن پاک تابع ده ا ت ب ع ش ك ن ت ب ا ل و س ن ب ل ج ا ي ب ج ن ب ا ت س ي ا ب و ر ا ب و د س ي ش ي ويكره بس بالكم او مكرودي لوس ن ل ج و ل ب ل س ت ي ر ي سرا چې کوم دغه ما سره لوس ورلګوي که نه دا به لسین شي بالوس نه ورلګوي که نه یا کنه د خط په پیسه شي یا د استوري کې په سار ده کنه د په پیسه بیا در نسی کنه کنه پاک ته بلوس نور لګوي هو صحیح ده خبره صحیح ده چا ویلي دي کنه چې فلسطینی شي یا په پیسه شي یا کنه ا دې سره په پیسه شي کنه لوس لګول شي ځکه چې دا کنه خیل ورغلو بیل وی چې دا دی کنه ماسته بیا ده لکه هغه کپڑا چې قرآن پاک سره ګنډل وي هغه دی کنه مخصوصه بیا ده قرآن پاک ته بیا شلو سم شي لګولا درنګ جمعه چې کنه ماس باندې مشتمل وي او د وغسی وی دا دی ماسته بیا ده کنه نه دا کنه لسیا سره کوي ټولو سرمن دا دې سره په ساسو لکه ټولو سرمن په دې شبالوس لګل لګوي کنه ریموټ سره لګول شي چې ریموټ په جیب شي کنه ریموټ وروخلې یا تول یار وخلې کنه یا پټکای دې لری کې بیا په پټکی شول سه به نیولا شي خو چې پټکا تو په سار وی به پټکی شنه سي بیرته نیولا دا تو تبعه ده ان فقها فرمایي چې کچې یو سړي کنه سپری په شوی په مسجد درېدلو کنه په مردول سی په دوه درېدلو کنه به دال مين نه کېږي حالانکه پښې مردولي ته نه ور لګېږي کنه سپری په پښې دي خو د سپلې داسې لکه پښې ځکه چې که نه دا طبیعت ده او که سپلې وښلې په مردو دي باندې پښې شولې په سپلې ودرېدو که نه بیا مې ذکرېږي ځکه چې اسمه نه جدا شولې منفصله شوې که نه اس د طبیعت نه دي لأنه تابع له ځکه چې دا کوم د رسمینه دا د ماس طبیعت ده د وغسین کې طبیعت ده بخلاف الكتب بخلاف كتب الشريعه لاهلها دا جواب ده سؤال مقدر نه چې کچېره لاسلینا شو یا د خط لا من شولا یا د صورت پیسه شولا دا د قرآن پاک په مس شو کنه جواز پیدو نو کو راوې نو کو د پچار دو کنه شا چې کنه نه نره کتبه ته بیا په دې شلوس نشي ورلګولا حالانکه فقها فرمایي چې نره کتبه ته په لاسلینا شلوس ورلګولا شي ا د صورت پیسه شکل وسو ته ونیولو هدایت کنه یا پټکی پیسه شکل پټکای وغسل کنه په سار ده پاشه لوس ته ونی ولو هدایت یا بل کتاب ته شریعت لکه ته حدیث ته کنه د پاشه لوس ولا غول شي وای چې دا د قرآن پاک نه کنه مخالف دي په خلاف ته کتابه د شریعت نه کتابه د شریعت نه د فقه ته مینه مراد دي او درګه کنه حدیث کې ته مینه مراد دي علم کلام نه مراد دي اصول فقه مراد دي دته شاید کې ته بیا وته شي کنه فکر کسا کسا قدری کسا یا هدایا کسا کنه کاندو رضا کسا یا اصول فکر کنه اصول شاسعی دی کنه لوار دی یا کنه شرع قید دی ا تفسیر نه خودی چی دی کنه ا تفسیر کتاب دا یا حدیث کتابی نه دی ا تا کنه به خط شلوس دی ولا شی خط پیسا شی یا دی سره کنه شلوس ته نیولا شی چې به ودا سوی هو اهل اهل هذا خپل اهل پر کنه ا دې کته به کنه اهل دا یعنی طالب علم دا طالب دا یا استو دا کنه شپاور دې مطلق او هر وخت کنه په ګټه ګټه کنه دا کته به هر وخت به سای او داس نشي وته کنه په ګټه ګټه دا مطلق او د هدايه به پلوشي نیولې وي یا به دا کنه ا تفسیر به پلوشي نیولا وي به دې مر سای او داس نشي تم کولا به کنه دې پر دار وسطا چې خیر دا نه به ته په لسینی شلو شو ته نو ساکنه په خپل لسینی شي یا په پیسه شي یا کنه ا م س ل ه بات پر دلیل پر کنه ایتینه پیش کوي نو کنه کنه کنه پاک ایتینه ډاک دي دغه ا دې وجه نه ته به بدا سلوس نه وری مکرو ده خو دې مرا کنه تخفیف شو دا چې فلسطینی سلوس نیول شي کنه ا م س ل ه پر وداس کړه مجبوری دو کنه تنګی دو بیا فلسطینی سلوس ته نسا درنګ حدیث کې ته بنا کسا درنګ کې علم کلام لکه ته نو سلفه کوله کسا اگر که کنه دې کلام ده کنه ا کلام دې نیول ده کنه خلوص دې لګېږي په کاغذ باندې چې کوم کاغذ باندې کنه دا غالي کې یا په تخبیر لګېږي ولا باس بدف المصحف الى الصبيان نشته ډېره تنګي په ورکولې د قرآن مجلس سره وړې وړکې ته نابلغې وړکې دا غیر مکلف دي د شریعت کړه په یو حکم مدا دی مکلف نه دی کنه نن مدینه خطا په دې باندې نه دا په بندیش ته باندې چې دوه داس نشته کړو شیپ ته لوس ما ور لګوا ها به داس کړو شیپ ته لوس ور لګول شي کنه هو کته کړو شیپ کړه په تاک شدا په مری شدا او دا وجه کوي کنه کای کنه هغه نه ورسېږي کنه و ت ا ك ر ش ي ب ت ر و ك ل ه خ ط ا و د ا س ن ش ت ك ن ا د ل غ ا ر ك ر ش ي ب ت ر و ك ل ه ب د ت ب ر ك و ي ك ن ا ت ب د ل غ ا ر ك ر ش ي ب ك ن ا ن ب ر ك و ي ت ا و د ا س ن ش ت ا نشته نشته ولا باسا نشته بو کو پر کوله کو مصر کله وړو کیتا دا به سلام دوی چې تو دا سرشته کا اته او داستا وې کم کې خو داس نشته په خپل خدای چې سکو کنه کو دا کنه دا داسه لوس لګوي کنه هو ته چې کول شي پر کوي اې دې کې بکنه دا داسه جن کیتا په دې خو ته ګورم ګورې لکه چې دا کنه د فکر کیدا دوه چې یو کنه مکلف دی وی چر نه باند وی په خپل کنه مکلف هغه چار نشي کړی په غیر مکلف باندې به هغه چار نکو لکه فقها فرمایي چې باولې د قبله په طرف باندې کنه اقبال اقبال او استدبار کا دنده جیز قبله ته به نه مخ وراړوي نه به سټ وراړوي کامل کې شتره چې کنه قبله په طرف شو کا سټ وراړو کا مخ وراړو کنه غیر مکلف دی خدا به نه کوي چې ته کام نه کوي قبله په طرف باندې کښنه په بوله باندې ته به نه کښنه ویا نه به سټ وراوي نه به کنه مخ وراوي کنه ته په دې ګونه ګورې ای بلې سړي دې پرا دې ورشمې جمعې وغوستو کې کنه حرام دي بلې سړي نرینه به ورشمې جمعه نه وغندي وړي کې وړي کې کنه نرینه وغوسره شي ځکه چې غیر مکلف دي او بلې به نه ورګي چې وړي کې جنکی ته کنه ورشمې جمعه ور وغندي ته به هغه او په غیر مکلف بندا نه کو هدو ته د بل کنه ابل وجه نه کنه دا جوړ شو لأن في المنهي تضيع حفظ القرآن ځکه چې په پابندي شي په منع کول شي بربدول دي او ځای کول دي د حفظ د قرآن پاک کچېره کنه هغه مکلف به دې بعد شي چې د قرآن پاک ماور کوا د رنکای به وداسه ده بیا په خپل د قران کای پر کار نو رسېدلی د تاک ته چې کوشي پر موخ لیکنه او تان شوی کولا په تو په بدلی لګوي کنه تان شوی کولا هغه کای په خپل لور شي کې چټي وکنه چې کوشي په لسو خسلا دا سبق ونه کزو شي کنه پوتې به شي کنه او کنه پاک په دې باندې سبق نو وی نه به کو یو ده بدا کنه حق نقصان ده چې کای سبق کزو کوي کنه او سبق پرېږدي کنه دا غات نقصان ده کنه اې دې پرا کنه دا یې په بدی او دنه پیرته شو چې کشیپ ورکه خیر ده لأن في المنهي تضيع حفظ القرآن فمن كل شيء بربدون دي حفظ القرآن پاک چې د سبا کې قضا نشي کنه پوت نشي وفي الامر بتطهير حرج بهم او په امر شي په دوسه کړي باندې حرج بهم کنه شي تنګیدو دي کنه په دې باندې کوي ته وی چې لو شمن او دا سره وکړي چې به کورشي بزو دیر کنه دا یې کې تنګیدو ته بیا ندی کنه خلول واتی دی خیزه حتی تخت سلا چې سپر لمبیدل یې نوی ای خیزه سره کنه واتی باندو او کچره کنه خیز یې باند شو خیز ختم شو کنه خو یا لمبه ولې نه وکنه بیا په دا دوران شي مړ واتی سره کلا شي کنه شي کړلا ایسو کنه خیز باند دا ایسو خیزه بلا کنه خدا پوت استیرات مردور ده کنه لکه جنابت نه مله کنه حدث پر کيم دا خیز ختم شو ذل کا دری صورت نه کېدل شي یو هغه سره تا چې بالکل په لاس سره زبونه خیز باندې کنه یلا به ولي نه دو یو دا صورت تا ان سره کنه واتی جایز دو کنه کنه به لم بولیا بالکل واتی جایز دو کنه ځکه چې خیز نه نشي کېدل کنه خیز نه حاتم شنو خدا دې چې صراط مردود ده خو دا خو د وتی ولا چار د سلمین خو لوکو خو وتی چار کنه سیرات مردود وی خیر ده کنه ای وتی د پر خو ساو داسې نه دی په چار اوس نه دی په چار کنه البته شه خبره ده که چې انتظار ده وکړو چې والو به کنه شه خبره ده دویم صورت دغه ده چې په لاس نه په کام خو په خپل عادت باندې پوکا شوله ا دې شې د عادت اوورځه و په ورځ باندې پوکا شوله خو یاله به ولې نه دوه په دا به یو شی مړ وتی سره کلا شي کنه شي کلا ان دې حکم دی وکړه چې دا رواتې نشي کړی چې سپر لامبول یې نه وي هم رواتې وي ته ناجایز دو کنه یا لامبول یې نه وي او یا دمره ټیم تیر نه وي چې په دې مونږ د غلمیس کنه دې په غوړه باندې کنه کزار وشي ادنا وخت لمزه چې په دې باندې تیر نه وي دریم ستراغه دا کړ چې په لاس نه کام او په عادت نه کام پوکا شولا ایوه شې عدد اورزه و دغه تا دو په پنځه ورځې باندې وینې باند شولې دا مروات نشي کړه چې سپر هغه ورځ ته نوی رسولې کنه خپل عادت ته چې ورسېږي کنه وته به وته سب کو چې سپر ته نوی رسولې امر په لمبور کولم بیا وته نوی سره جزا و اذا كتا عدم الخيس او چې باند شو وینې د خيس لاقل من تایم پاسه کام دی رسولې دینه لم تحل وتها خو په خپل عادت باندې وې د واتیم نو حل حتی تخت چې په ده لمبه ولې وي حتی چې ولم بي یا که یې بنشتار به چې په یا تبین یو ولو کنه لأن الدم يدر تارة وينكة أخرى ځکه چې وینه بایږي کله کله او باندېږي کله کله یې خیز وینه کله کله کله بایږي کله باندې کنه دا د کا چې په دا باندې احتمال شته په شي کې چې خیر د غاس یا جری وي کنه او دغه ته په خپل عادت بده تیرې جوړي کنه ودا بندش عارضي بندش د پته نه لګیږي انتظار وته وکړه چې دوی کنه والم بي کنه واره مې دا وینر ګډه نه شو لکنه ان بیا کنه اطمینان حاصل شو کله چې کنه اخیر دغه چې په غیر بده بند سو ولا کله چې کوم ټکی باندې کنه ولا بده مې اتصال خلاصای نشته دلم بده کنه په دې مراد دا چې دوه قدر او په لمبېدلې بوندا کله بدای له بدلی باوي او په تحریما بودا کده را کلمی ځکه کنه الله اکبر بیا کری وای دمر ټیم په تیر شو به حل وتی ها بیا وتی حلونه دو مثلا د کړه وخت اخر شو کنه پوکا شولا مشپشین بالکل نه را کنه کازو کې دین کدا مزګار نږدې ده چې په دا وخت ویني باند شولې کنه خو دې مړه ټیم شته چې کلوم بي کنه وبالوم بي او دا بس پښین مس په دې په دې کنه کا کوی کنه ا تحریما به وتري الله اکبر به وکړو کنه پر موزګار بشین دره علمي به پیران کو خو دې مړه ټیم شته چې لمبه دوه کټنګ مونږ یا تر لا شي کنه دا دوه کنه ولمبه دلا کنه دې څه سی وکړه نو ولمبه دلا کنه بیا بس وتی سره خلل دوه وتی جزدو ځکه چې شاید دا پوکه وبله چې ته پوکه یې مشمشیم چې په دې باندې پاره د یوه کزار وری چې دا مشمشیم یې په دې باندې که لازم کړو مریم هغه چې سره د پوکه غني دو کنه حتی چې تیر شو په دې باندې کم وخت المزو په دې انداز باندې چې دو په لمبه دولا کده راو په تحریما باندې کده راو بیا وتی حلول دو دا د لمبه دوه کې چې مو تحریمې ټیم دغه په خیش شمیر ده په دې مشه به نو ورکه نه غنډې دي دغه ټیم چې تیر شي کنه دې ما ټیم چې تیر شي کنه چې دوه کلم بدایله مدري به وای او کله تحریمات له تحت همه به تللی کنه دې نه بعد به کنه ورته سره کا نه دی ویل به ولیا او کچېره دې کنه وخت په وال صاحب شوه بالکل مشپشین په ټیم باندې کنه ځکه چې میز کنه دې کې په زغړه باندې پیر وګرځیدلو شریعت کړه دال میز په دې باندې کله لازم کو چې دال میز ته به قضا وره فطهرت حکمن نه حکمن دا غا پوکا شمېرې شي دو کنه چې شریعت کړه میز په دې باندې لازم کو مړي مو چې دا پوکا غړي دو چې موږ دې پر پوکا دو واته پر خود به پوکا دو واته به خود پر سره جزا شلا ولو كان ان كانت تقدم دون عادتها فوق ثلاثه كثير من بعض صدرام سرطان فعادت ناکام خو په درې نه زیتای درې ورځې کنه چې د حیض نصاب دا تیر دي حیضت یو ورځ و دوه په پینځه ورځې پوکه شولا لم یقربها نه به ورځ کېږي یعنی واته به نه سره کو کولم بیا واته مې کو حتی تمزی عاد چې پر خپل عادت نه ویتر شو ا پینځه ورځې نه پیرا و ان اختص داګر کولم بیا لان العوده في العاده غالب ځکه چې ګرځندې بینه په عادت چې دا غالب دي غره په داسو چې څه کنه خپل عادت ته ویني رسېږي کنه دا بندش کې د شي عارضي وي کنه فقال احتیاط فی الاجتناب احتیاط په پرېش کې ده وین ان کا تعدم لعشر ایام او کوي نه باندې په لاس سره ده باندې بالکل حل وتها قبل غسله به واتي حلو ده په خوا د غسله کنه ویل به ولیا کنه واتي حلو لان الحيض لا مزيد ولا شته حيض لري تولشته کنه په لاس نه دا قرات تردید ولا ده حتى يتوهرنا او قرات تحفیه چې حتى يتوهرنا دوا قرات نه دي د عدم قربان د پر غیا ذکر دو عدم قربان نه مراد جما اجما د پر غیا ذکر دو کنه کربان جمع ته ویل شي دا عدم کربان دا نه جمع نه جمع دی پر یو ټیم مقرر چې د مرمه ورنځ کړه جمع مرمه کنه حتی یطهرنا حتی که شی پوکې شي باب تفاعل ده مزید دي او په مزید یې مبالغه وي په نسبت مجرد نه کنه زیادت یې مابانی دا کو په زیادت معنی باندې کنه حتی چې شی پوکې شي شی پوکوله دغه ده چې وینا باند شي او پس والم بي کنه وینا باند شوله ان کتا د حیدرو لکنه او دغه بعد کنه به والم به ده کنه خسي پوکيا وکړلا اس بیا کنه بیا وتی متی وسره کا یو کرا دغه ده او یو کرا ته چې حتی یتهرنا حتی چې پوک شي غړم د کتابل شي دو مجرد دی الا بل چې پوک شي دوا کرتنه داسې بل کدوا یتینا میر اخلاق د حمل کوي کنه حتی امکان په مختلف حالتونو باندې کثره کې جمع جديد نه وه نه دا دوه کرتنه په مختلفه حالتې باندې محمود دي حتی یتوهر نه په حالت محمود دا چې په لاس نه په کام باندې پوکوي کنه په خپل عادت باندې چې شا پوکه شي ویلا باندې سله یو شپ کول دا چې په سوالو بي کنه امر ما ورل کړه دا کرات چې وخله او دا بل کرات حتی یتوهر نه محمود دا په لاس سره باندې ما ورل کړه چې سپر چې حتی چې پوکه شي دا چې ویني باندې شي هو که دغه نستر کې پټه کې اله تخفیف ولا قرات نه حتی ته هور نه کنه بیا بل خو کنه تجدید ولا قرات هو په هر حالت چې کنه غسل کنه آخر کوي که په لاس لري کنه په لاس لري پوکا شیا او که په دې نه کم پوکا شیا کنه مور لري کنه کنه هغه دې ډور دې وجنا چې تجدید قرات کنه هغه په دواره حالت شي کنه امر او جما نه پرو کې چې سه پر دلم بولی نوي بیا احتیاط دغه ده کنه